بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی والفجر قسم دی پر سهار وليال عشر او پر لاسو شپو فَضِيفَ يَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ او کله چې هغه په آزمایښت کې واچوي او دغه روزي پر هغه څنګه کړی نو هغه وایي زما رب زه ذلیل کړم زه د خپل رب لوري ته په داسې حال کې چې ته د خپل غوره عاقبت نه خوشاله او د خپل رب په وړاندې غوره یې فدخلی فی عبادی ورننوزه زما په نیکو بندګانو کې ورکولی جنتی او ننوزه زما جنت ته